اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یمحو الله ما یشاء لرکی الله چې خوښ شي او یثبتو باقی پریدي وعنده الكتاب او د الله سره اصل کتاب اصل دلیک و اما نرینک او کو خامخا او خیوتا تمونګه بعد الذی باز هغه عذاب نعیدهم چې دې سره لوز کو او نه توفینک یا بمړ کو تعالی را نو دی له باز الله وی عذاب ورکم یا به ستا په جندانه کې دي ته وروخم وسه کومه فإم فإنما عليك البلاغ يقينا پتا دي رسول د دین وعلينا الحساب په موږ باندې حساب کتاب پتا باندې ایمان راوړل د دې نشته ښه جهنم ته ځي کار چرته ځي زما کار دی دا به صرف تبلیغ نه پوس ته پوس کوي او لم يروي تاسو نه ګورئ ان اولم يروا ایا دیو نه ګوري ان نات الارض یقنا راتل کوم زمکه ته نن قصوا چې کوم دی لره من اطرافها د طرفونو د زمکینا طرفیا طرفونو د غینا سکه مولی اذهاب العلماء والصلاحه نگان خلق ترنا رو رو لری کوما قیامت ته رو رو نږدې کوم الله وی یا نن قسم یا ترپ یا کومه مترپونو نه څه مطلب رو رو اسلام خوري او ازمکه د کفر تنګيږي دا مطلب دی نن قسم یا ترپ یا کومه هم د ازمکه لا ترپونو نه والله يحكم الله حكم في سليك لا محقب لحكم نشته دا الله په سولو له څوک رسو کون کې منه کون کې الله چې کوم په سولو کې څوک پلار هم نشي اړولې او سری له صاحب الله جل صاحب کون کې او د زمکه ختمول کمول هم دادی کنه دا قیامت طرف ته نږدې کېدل دي نو دا او زمکه چې ورانی کې او په نیکانو خو نه ورانی کې کنه دا قشه به د سلمان دا قصه به شروع کیږي نه دا رو رو به دینه در د خلک زی زی زی بس ایا ختمول د کوپر دین مسیح علی السلام چې راشي ټول کوپر به ختم شي مکه به شي والله يحكم لا معقب لحكمه الله په سره کوونکی دی نشتره رسو کوونکی دی الله په سلو لرا او سره ول حساب الله جل حساب کوونکی دی وقد مكر الذين يقينا چلونه کړیو د حق خلاف خلقو من قبل چې مخې دی نو فلله المکرون د الله په الله لره تدبیرونه جميعا ټول فلله المکرون له الله سره تدبیر د چلونو جميعا د ټولو څه مطلب هر څوک چې څه چل کوي نو الله داغه د پاره تدبیر کوي داغه تدبیر بچکون کې داغه چلونو نه مدبر الله دی يعلم في الله ما تكسب كل نفس تاسو یې نه منئ زم د الله رسول په زما الله فیصله کوي نو ومن عنده هغه څوک چې دا سره د علم الكتاب علم د کتاب هغه په دې پوری چې پیغمبر یې مکنه من دین یا مخینی عالمان مراد دي یا دین مراد ملائک جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دی علم الكتاب دا سره هغه په دې پوری چې د الله رسول ما بس سورې راغله